او دا هو حواصل دي اړه صورت سر کې حاضر راغلي نو دا بل باب دی درې باب دی د رکرابې د قران کریم نه ها او په دې صورت کې ها هر کله چې نه د شفاعت قهری کې رسوا سبا فاتر یاسین سبا سواد زمر نو تل دا کوي بل چاته چې مو غیا د الله نه یو الله ته فض الله مخلصین له الدين مساله چې کمرا دا مؤمن کې دا او په دې نور او صورتونو کې دا غي اعتراضونو جوابونه دي ها دا تفریر په توضیح او مقدمه او تمهید باندې دا غ مضمون د خطو مضمون د خط په پښتو باندې دی راجګل د کتاب د الله نه چې غالب او قوا دی او بخون کې د ګناه قبول کې د توبې او سخت عذاب والا یو خاوند طاقت دی مساله په کې لا اله الا هو او د دې خط مالک ته وستا پیسې کیږي او جګړه نه کوي په اصلو دې خط کې مګر کافری کوي نو دوکا کې دیواله چې تعالی او کل دې خارونو کې مثال به وخه او کذب قبل قوم نو هغه څه چې کړه وه هم کلو متن رسول دا خط چې چا سره یې بیا خضو هغه د مرګ بندوبست کړی دی او جدار بل باطل کړی دی دې دېلو به الحق ان ارسلنا علی اباءنا یتبعون الا الظن ما غرس چلو کو فاقص و مامون کو فکر فکان عقاب دار کې چا چې دا خط نمبر خړو لې لې وکذالک حق کلمت ربک علی الذین کفروا او یواز دانو دې انو مصاب النار چا چې خط بیان کړی دی خلق یې د قتل بندوبست کړی دی او چا چې د خط خلاف کړی دی خط تباشي وی او درجه د خطرون کې الذين يعملون العرش ملائکه د عرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم منی ویستغفرون للذین آمنوا بخشش در لغاری ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا جراو پرزید وتبعوا سبيلك استاد قران تابع شو وقهم عذاب الجحيم دینا ربنا واسلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلى من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم صبال بدر باندې الله سب غسي اذ تدعون الى الايمان فتذكرون كفر وامتعوا بهذا الكتاب قالوا ربنا متنا سنتين واهيتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا ومن لا شقران تم وغنوي شو نم تنظیم په کړهو دا یو مشهور مثل دی سوار فرعون مذکرا یعنی واعظا یشفق علی الناس من مسار سرا اینی اخاف ان یبدل دینکم ها تا ته کوم وی دا خپل ایمان پتا نه درکوي دا وای ولا ته دربشته دا د ایمان ستنه دی او ان یظهر فی الارض الفساد تسلی ورکړي مقدس وقال رجل مؤمن من آل فرعون او دا وګو تقریر دی دا یا قوم او یا قوم یا قوم نهایت زیات حضور سره روان دی د تقریر او ولقد جاءكم يوسف من قبل تقریر کې د پخوانو حق پرستو واقعات بم بیانای چا چې فکر کړی او فرعون د دې نه رضا شي مانه جوړو مې چې تاسو په سپېړه نیولې وي ها وقال الذي امن يا قوم اتبعوني او قوم ازما تابع شي ها وګوره خلکو ته ازما تابع دا پیغمبر نو خو چون کې دې د پیغمبر تابعدار نو د خپل تابعداري د پیغمبر تابعداري کوي نو امامان دا د پیغمبر تابعدار نه دي صحابه د پیغمبر تابعدار نه دي په د صحابي کې د سره دی په د سره د سره دی هغه سره د سره دی هغه سره د سره دی کدا ضعیف دی هغه د ته ضعیف وي کدا غټي هغه د ته غټ وي دا څه خبره ده چې امامانو ته خلک بدی ردی وایي او دا ته یو صالح او مصلح او ممیز میدان ته راپاتې دي د څوارلسمې صدۍ مولا شه چې ته ډېر ښه پېژنې او ته چې دا وایي چې بخاري کوي دا دا چا ویلي نه یاد دي شم نه حدیث نشته دا څه خو خلق ویلي دي خلق بیا تقلید شو ها مسلم خلیا ځان تقلید شو کنه زویم د سورۃ الناس هین حدیث ډیر کوي د بخاری نه څه بګي سوای نه تا پیغمبر لیدل او نه ما لیدل عجیب خبره کوي دا چټي په چټي باندې خر شرمول د غل او من کې افتراق کا وصل یو توحید او بیان او ډیر کوله ورته نه مانځي کې امیر په زمون په دې زه خپل امام ته وایم ولې دوالین کې شوایل وکړیا شه پرې چې داخله امین تساوو او وخت کې دا غلطه خبره ده وقال الذي امن يا قوم تبعوا آدكم سبيل الرشاد زده سم يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار دا اخر کې ووقع الله سيئات ما مكروا واحاق بعال فرعون سوء العذاب ها فرعون و ویل سه هغه ته و تختې ده چې زر کا ځان په لاړو با زر ته و تختې ده د غر نه کاڼي تراورې ده پینځه سو الف مردار شي دا نور په منډه راو تختې ده جون ژوندۍ او د سپینه ګړندۍ او چې راوره سي د فرعون ته ورته چاله مګ ورکانه سي کنا ورنه څه چلو مکه نه کنا صاحب دا خبره وکړه سما ورا کنا صاحب هغه چل دغه هغه چلاړ هغه پانی پیرا وړې د مرشو ها تاسو له سړی اخلاص شو علي الله پینځه سو عمر کوي زر ته ځای قربان کړو الله پاک درجل مومن لو قوم ذو امر الى الله ان الله بصير بالعباد فستذكرون ما اقول لكم زر دې چې یاد کا بیا دې دې تویم د عبدالرحمن وینا بالا در په یاد شي چې یو دیوال د مخبل ته شای شي پته به ولګيږي ابا ستال من نه په وباده هی څنګه کې شپې پاتې دي پته ورته ولګيږي بیا وسره وای تاسو چې قران دې لاس نه نه ورته درې ما را مدد کړه چې تونو کې غیر د چغه مو واه کني کافر بشي سه ګلون جهنم مزا کړی دا معنا ها مولا کتاب لیکل دی او ځای چې لیکل دی په سنت نه دعا شته وقال ربكم ادوني هدایت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله او پتا لرا په دې صحابه خو په دې کته په پېږي اعتراضونه دي دغه د درو شبهات څلور شبهات او لدا شبهه قران دی کوي قران کریم او دا د دې لپاره کوي چې دا شی خور نشي اوله شبهه بل جواب دا ته پیغمبر نه او د ځان دې جوړ کړی ځکه ته مارا بیا دام بار به جوابه سپاره کې رواړې د دې نمخ کې آیات د دوله ختم د دوله ختم دا ولو جعلناه قرانا عجبيا لقالوا لولا فصلت آیاته ها انکار کړي دی یا معذوب دی جواب خبر د ان او یا دا لا یتی الباطل من بین یدی ورا من خلفه ها او باجی وای ما یقال لك الا ما قيل للرسل لا وز وانه لکتاب عزیز دایمن کی راوړل د فارغ مضبوطوالی د کتاب حال دی دا داسې یو کتاب دی چې څوک یې انکار کوي او معاند دي ور سره هغه کسان چې کفر کوي په کتاب کې کله راغلي دي تعینات کوي او حال دا دی کتاب داسې یو کتاب دی چې ډېر کریم دی عزتمند دی چې څوک ور سره یو ځای شو هغه عزتمند کیږي کریم عند الله تعالی لا یوجد نظیره دغه مثال دنیا کې نشته او یا ناسخ دی دا عزیز غالب دی په ځبان بل سره اصل د عزت او حالت مانیا دی د انسان د پاره دا تاسو کتاب دی چې په ځبان د غلبه د چا نشته دی او دا تاسو کتاب دی لا یقین باطل من بین یده ناراضی د دین باطل مخه دا نورستا یو آیات دا دی چې مونږ ویلو چې شیطان د رسول الله صلی الله علیه وسلم موصل کل غرانی کول ولا نه لا یقین باطل من بین یدی ولا من خلفی او به دا داسې کتاب دی تنزیل من حکیم من حمید دا ټول صفاتونه د دې بیانې والذین لا یؤمنون فی اذانهم وقر وهو علیهم عما اولئک ینادون من مکان بعید دغه کسان دې تبا आवाज کولې شي د لری ځانه د لری ځانه څه معنا ده ابن جریر وای ها هغه څوک چې مخاطبه دې سره کوي د دې په خبرو باندې بنپويږي لا يفهمون ما يقول او مجاهد وای بعید من عقولهم من قلوبهم د دې زړونو نه بلوي زهاب هم خبره کړې ده زهاب وای دا اول به د کولې شي بیا اسنای اسماء یوم القیامت خراب خراب نمونه بوتاو خنجیره اولائک ینادون من مکان بعید او سوره اوس بیا ها ورای کایونه مال خنرا دي چې تاسو ته درځي او ته وای زهاق دا معنا کړی اولائک ینادون دا ولی دا قرآن مطالعه قرآن مطالعه اعتراضونه او بیا جوابونه نو زیات زور په ولګا قرآن کریم ها نو الہی رب المصاف دی الله تعالی په دې کې علم د خیالات نو چې د میونه د غونچو خپلونه اسمان صيغه د کوم د په کثرې سره هغه شول ته وایي یو کوم د کوم شوړې ته وایي د کمیس وما تعمل من وصال باري قضا بار ولا تزوني جيلي لا بيني بقوا مر بقوا تعالی وظنو ادا په معنا د یقین سره دی و ان مسس حشر فیروس القانون یا سوی آغا تکلیف د زړه ته وای دا هغه دی چې هغه فتکی او قانون ناامیدې ته وی دا دغه اثر دی پس د تزاول د دغه لراځي نو قران وای و ان مسس شر کله چې شروع ته ورسي په زو دعا نه اسلامي پلاني دعاګانې کوي وای رب اندازې دې لري دا او الله پاک سورۃ شورا کې جواب د درو شوبو کوي د پار د دې چې کارن شدا داوا هغه مکه شوبات او ارجور پس ذات دا ویل او دا چې ښکار نشي اثبات ته توحید ته بس شبات سلاسو او دا ته وای چې دا خبره نه را کړې څوک ته الله نه را لګره الله جواب دې درې میات کې فذلک یوهی الیک و الی الذین من قبلک فقالو زمن کړي دا خبره ها لا له ما فی السماوات و ما فی الارض دا لا څنګه د اسمان ملائکه دا خبره کړې ده والملائکه یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض من في الارض سره مراد هغه دي چې هغه سورته مؤمن کې بیان کړه لمن في الارض هغه هم آیات چې هغه ويستغفرون للذین آمنوا ها دویم اعتراض دا دی چې کتابونه خلاف دي او څو ټول خلک خلاف کوي آیات ته دولسم یولسم لسم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله چې اختلاف کوئی په مسله کې نو له حکم داغه د الله د کتاب نه ویس دے حکم دے دی اللہ تا ذالکم اللہ ربی پس دی صورت کی دا اعتراضون و جوابون دے دے کئی تالا پکار دی چی پا اعتراض شیو لکی او یو دعا درے جن ملی کی پا جواب کی یو دعا درے ولټوي د دې حکم الله تا ځکه دا کتاب میزان دی ولسمه اعتراض نشته یا پسان د الله پسې نسل د صفات د الله کاف زائد دی وای او کاف یې نسل دی او باندې وی چې نسل پلې نشته دی د حکم نشته دی او هو سمیع البصیر ها فناز د صفات کې سلبیو کې دا بس دی زه د کمی شي اختلاف نه لري کړی دوی مګر پس دا غره چې علم لراغلی دی دلیل دې درې دی ها قران راغلی دی په یو بیان هم د وجه د بغاوت نه آل عمران کې مو بقره کې مو ها ولولا کلمه سبقت من ربك فتاكل العذاب الى اجل مسمى لقضي بينهم به به دا جوابونه کوي فلذلك فدو واستقم دی یو آیات کې د درې وانو صبح جوابونه دي هر کله چې ځان د نیما او نورم خبره کړې ده فلذلك د دې لپاره فدو بیا بیا خل را بل او لکه څنګه چې قران کریم ما تعالی را لګل د سلف هغه د واستقم کما امرتا د دې وجه نه چې دا مساله ټول پیغمبرانو بیان کړی دا نو تم فضو وستا فضو د دې وجه نه چې حاکم قران دی نو تکي موسی په دې کتاب باندې د دې وجه نه چې د دې خلکو کفر د بغاوت نه دی نو کوم مطابق کیږي د خواهش الله معنا ها دارنګي والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجت هم دا ده هغه کسان چې جګړه کوي مؤمنانو سره دا الله په کتاب کې دا الله په بلنه کې فضا غل چې قبولتیا شوی دا لکه هغه مشران یو خو د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او هاي ولذي او هاي نه الله لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز و د رزق د وجه نه بی دینه شي دا مکوا ها دا قران کریم ولا اسالکم علی اجر الا الموده فی القربا معنا محبت د دوستۍ نه د سردار چې دوستي و پاره مال درنه واړم زره را دمراړ شي ها ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الارض زکا چې خپل منځ کې وا یو د بل سره اختلاف او جګړه مګړه دا فساد شروع کیږي بیا دا قران کریم بیا دی وایي په دې صورت کې جوابونه خلاص شوي دي او دلائل راشوی مکمل روسته د قران د پاره وای یو پنځو دو پنځو کې وکذالک وحینا الیک روح من امرنا ځکه په دې کتاب باندې روحونه ژوند کی ما قلت صدری مل کتاب ولل ایمان چې بیان د کتاب څه دی او بیان د ایمان څه دی نه دی ایمان د سره نو ایمان د سره او هغه طریقې د ایمان تفصیلی دا تاسو نه معلوم قران راغی ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم سم لار تخلق دعوتای لار دا الله